هغه مرفوع حکمی چې ده بالکل صحیح روایت دویم حدیث د برا بن عازب رضی الله تعالی او دا امام ابو داود رحمت الله علیه په درې طرق باندې نقل کړي ثم لا يعود بیا نبی اسلام دوباره رفع الیدین نه کړی دی حدیث پسې قال ابو داود نشته سکوت دی امام ابو داود رحمت الله علیه سکوت کړي ثم لا يعود دا ثم لا يعود نه دی ویلې خو اذا افتتا رفع يديه الى قريب من اذنيه نبی اسلام چې مز شروع کړو نو ابتدا کې نبی اسلام لاسونه اوچت کړی تر غوګونو پوري ها بیا ورپسې د ثم لا يعود ټکه نه ویلې وشو خو رفع الیدین کوم ځای پورې شو ابتدا کې شو کنه بعد نور ځان کې خو نه شو ثم لم يقل لا ثم لا يعود قال سفيان قال لنا بالكوفه نبی اسلام ابتدا کې رفع الیدین وکړو ثم لم يرفعهما بیا نبی اسلام لاسونه ندی چت کړی حتا انصرفا نو قال ابو داود هاذ الحديث ليس بشهير زبرا بن عازب رضی الله تعالی عنہ په روایت باندې اشکالات یو ده ګور دې روایت ته دې حدیث ته امام ابو داود رحمت الله علیه ویلي قال ابو داود هاذ الحديث ليس بصحيحنا دا حدیث صحیح نه دی پس په خپل امام ابو داود رحمت الله علیه دې حدیث ته ليس بصحيح دا ليس بصحيح دا دریم باندې ویلي دا مخکینه دوړ باندې ویلي قال ابو داود مخین دوار سرور لگئی تا دویم هذا من تفرد دا دا دا لا يعود دا چانه ویلی او دوی نو دا تفرد دی متفرد دی شریک فقط دا لا يعود دا اول روایت کې جراله دا چا ذکر کړو شریک هاذا من تفرد شریک دا د تفرد دی دی وجنا قال ابو داود رواد حدیث هشیم شاید باندې پوه شوي د شاه صاحب رحمت الله علیه رساله ده نایل الفرقدین فی رفع الیدین د شاه صاحب علمی رساله مجموعه رسائل کې د شاه صاحب اتر رسائل دی علمی هغه کې یو رساله ده نائل الفرقدین فی رفع الیدین خسته رساله ده او پاره کې شاه صاحب رحمت الله علی دا تفرد د شریک ختم کړي بلکې نور هم پدې کې متابع دي خبر باندې پوه شوي ویګور عبد التابو داود کې تفرد کوم ځای کې راغی قال سفیان قال لنا بالکوفه سفیان و یزید بن ابي زیاد مونږ ته وې په کوفه کې بعد ثم لا يعود نو دا تفرد شو که ور سره بل کس راغی نایل الفرقدین کې د مشکال ختم دریم ای سفیان بن عینه امام بایقی ذکر کوي سفیان بن عینه وی دا سفیان بن عینه وی قال لنا بالکوفه بعد ثم لا يعود او چې بیا کوفی ته لړ کنه نو د کوفیانو د تلقین په وجه باندې داغي مجبور کړی دی وایا ثم لا يعود په خبره پوه شو دا سفیان څه وایي خبره خو سم شو لیکن لږ تاریخ سره وګوري دا سفیان بن عینه د کوم ځای سره دی تاسو نو کدا د مکه سره کې زیاده کوفی سره دی د کوفی دی د مکه نه دی سفیان بن عینه د مکی نه د بلکې د کوم ځای دی د کوفی دا د یزید بن ابي زیاد یزید بن ابي زیاد د د مولد کوم ځای کې ده د د کوفه پیدا په کوفه کې پیدا شوی د ټول جون په کوفه کې تیر کړ د دوه خبرې یاد ساتي سفیان بن عین رحمت الله علیه دا د مکه سره نه دا د کوم ځای سره دی د کوفه او هو کوفیون او دا د یزید بن ابي زیاد د کوم ځای سره دی د کوفه ټول جن یزید بن ابي زیاد په کوفه کې تیر کړی ټول ژوندۍ غالبا دا سفیان بن عینه رحمت الله علیه د دې تاریخ په دې سن کې مان کا صح واقع کیږي نو الله دې معاف کړي 167 یا 166 کې راغلي د مکه مکرمه ته او یزید بن ابي زیاد ډېر پخا مړ دی تقریبا 20 کال مخکې مړ دی دې چې کله مکه ته راغلو نو دې وښ کال مخکې مړ نو وای په په دې قبر کې وته چې وای سبق وته خودل دا خو غویمن ملا خو نو چې قبر نه سبق وي کراچي کې لولي مدرسې دي هغه استادان کله شي قبرونو ته تاریخي کتاب نه ګوري وی موږ دغه فیض اخلو چلاس بابا الله دې خساتي کراچي هغه راغلو ما ته وی دا شو کې چاغه کمره کې کېنه امانه فیض واخلې تاسو ته د مړي نه فیض اخلي زه خو ژوندې په دیوار نه پرې کېنه ما نه فیض واخلې یا دی یو کمرې نه بل کمرې ته تیز پیز نه دي نو پیز کوم پیز راغلی دی پیر نه پیز راغلی کتاب ګورې شپې کتاب وګوره قبر کې سار نازي دا نو مليان اکثر درځي سار قبرونو کې پیزا شوی نو په د خلق د ژوندونه فیض اخلي کتاب ګوري شپې پښوی هلته د مړي تاسو د لوړ فکر لګولې سبق درته دی کتاب ولې نو ګوري دا د شیوخ کتابونه شته وګور په کتاب کې موجود دی خبر پوه شوي نو چې کله سفیان بن عینه 167 66 کې غالبا تللی او د د یزید بن ابي جاد هغه نو تقریبا شپږ شويش کال مخکې مړ دی نو مونږ ته مکه کې داسې وي او بیا لار کوفه کې مونږ ته داسې وي دا څنګه خبرې کوي ته ما په خبره پوه شوي دی وجنه هاذا من تلقین اهل کوفه دا خبرم غلط ده تلقین ممکن خبره نه ده قال لنا بالكوفه بعد ثم لا يعود نو مدو کېږي سفیان بن عینوی قال لنا بالكوفه بعد مکه کې دا شویلو بیا دا لا يعود چرته وي په کوفه کې دا د تلقین د ال کوفه د وجن شو دا خو به ال ثابتېږي چې سفیان بن عین رحمت الله علیه مکه تراغله او هغه نمخ کې دا یزید بن ابي زیاد د په مکه کې دا شویلی بغیر د لا يعودون او بیا کوفه کې بیا ویلی لا يعودو بیا خو بتاوی دا تلقینی اهل کوفه ده لیکن کله چې سفیان بن عینا سفیان بن عینا هم د کوفه سره دی او یزید بن ابي زیاد هم د کوفه سره دی او چې کله دې راغله مکه مکرمه ته هغه نو ویش کاله مخ کې هغه مرد کوم ځای کې واورید قال لنا بالكوفه بعد ثم لا يعود دا تلقین د الکوفی نه په خبره پوه شوي دا دوا عادي شو په رفع الیدین کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاه ثم لا يعود دا نسب رائے کې دا روایت موجود دی صحیح سند باندې هغه دو روایتون سره دا دو روایتون یو ځای کو هغه فعل والا دي دام فعل والا سور شو سلور عن ابن ابي ليلى عن الحكم عن المقسم عن ابن عباس لا طرف الایدی الا فی سبع مواتنا حين يفتتح الصلاة او حين يدخل مسجد الحرام فينزل الى البيت وحين يقوم على المروى وحين يقف مع الناس عشية عرفة شپږم د جابر بن سمرا دا روایت نن لګون خیال ساتي دو روایتونه دي اعظم ان شاء الله دا خبره صحیح ده چې دا دوه حدیث دي یو نه بلکې دوه د جابر بن سمرا رضی الله عنه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الفاظ من لک سوچو کوي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا ايديهم في الصلاه نبی اسلام یو ځل داخل شو په مونږ باندې یعنی نبی اسلام په موږ کې نو مونږ په مازه کې لاسونه کته کوي بیا بیا لاسونه موچتوي یو بل روایت د جابر بن سمره رضی الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم یکل چې مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې موږ کوله فسلم احدنا اشار بيديه من عن يمينه ومن عن يساره نو ناس منګرو چې خطر باندې السلام علیکم ورحمت الله لاس ملاو کړ السلام علیکم ورحمت الله به ملاو کړ او ماضی کې ځکه مضمون بالکل جدا دی مضمون بالکل جدا دی ګوره یو مضمون دا دی دا جابر بن سمره وای دا دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام یو ځل داخل شو په مونږ باندې والناس رافع عیدم خلق لا سره چتکرو په مازه کې فقال ما لي اراكم برات يعيديكم یو داس مضمون دی دویمه دغه د جابر بن سمره رضی الله عنه روایت دی اذا صلينا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبی رسول الله والسلام پسې موږ کولو فسلم احدنا یمزګر بسلام وکړ السلام علیکم ورحمت الله اشار بيدي من عن يمينه ومن عن يساره اشاره به کړ په لاس باندې فلما صلى قال ما بال عادكم اشاره کوي په لاس باندې کان ازنا بخيل الشمس دا مضمون جدا جدا ده کنه بالکل دا د روایتونو معلومي اسكنوا في الصلاه دا حدیث قولی دی که فعلی قولی ځان ته خبر راغله ګوري دا اس سړکی په قاعده باندې کې ناشې ده سلام ګرځول په وخت کې السلام علیکم رحمت الله السلام علیکم رحمت الله یو بل سره لاس ملاوي اشاره کوي په مازه کې نو د دې تشبیه د اصل کې سره ډیره مناسب ده او که په ولاړو باندې رکوع لږي رفع الیدین سجدي لږي رفع الیدین او د سجدي نه پورته کیږي رفع الیدین قاعده نه پورته کیږي رفع الیدین نو د دې تشبیه مناسب دی را اسچا په پروت لیدلې چې اس ودکی کړ لیکن اس په ناس ودکی اس تاسو په کټ کې لیدلې اس په ولاړو دي کې ځان ته خبر را لکنه نو چې په ناس ته باندې لاس داسې کولو داسې کولو کازنا به خیل شمس دی نو چې دا په ولاړو کوي نو دا تشبیه برابر نه ده اسو کینی ناس ولاړی نو چې په ناس ته باندې لاس ملاول سره نبی اسلام تشبیه ورکړي د اصل کوي سره نو چې په ولاړو باندې بیا الله رب العالمین بیا رب العالمین بیا رب العالمین نو دا تشبیه مناسب نه ده دا غزه بالکل مناسب نو د شپږ روایت داغي موږ ذکر کړو د امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود رحمت الله علیه دو روایتونو ذکر کړ په ترک باندې او سرور یا درې ما اضافه وکړ په شپږ شپږ نو برابر بلکې یو عادي شو لیکن په یو عادي کې حدیث قولی مشته اوس آثار د صحابه لګورو لکه یو اثر د صحابي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا اثر سنن ورا ذکر کړي الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره وهو حديث صحيح دیم وعن الاسود قال رأيت عمر رضي الله عنه يرفع يديه في اول تكبيرته عمر رضي الله عنه عمله رواه الطحاوي وهو بكر بن ابي شيبه وهو اثر صحيح دریم اثر د علي رضی الله عنه وعن عاصم بن كليب عن أبي أن علي رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة من الصلاة ثم لا يرفع بعده رواه الطحاوي وإسناد صحيح سلورما وعن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر رضي الله عنه فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبير الأولى من الصلاة رواه رواه الطحاوي پنځم اثر د عبد الله بن مسعود عن ابراهيم قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يرفع يديه في شيء من الصلاه الا في الافتتاح شپږم وعن ابي اسحاق قال كان اصحاب عبد الله رضي الله عنه ان يعني عبد الله بن مسعود واصحاب علي رضي الله عنه لا يرفعون ايديهم الا في ابتداء الصلاه قال وكيع ثم لا يعودون شپږ آثار شو د صحابه شپږ روایتونه شپږ آثار د صحابه په ترک باندې وجه د ترجیح مسلک د احناف اولا او په غیر اولا کې خبره وا وجه د ترجیح یو دا چې اوفق بالقران عاجزې باندې ودرېګا په جده کې ماموز کول ما سره خوا کې کسو ټوبای به ورزید ټوبای به چت په سر به کې خو بیا به کته کړ بیا به کې ما ته مسکې کا غړي کې موږ دغه سي موږ خو د احناف او موږ خپ اطمینان باندې په خلار باندې شتاسنګ موږ د پنجابي مقرر وای من وای دا څه موږ کې د پنجاب مقرر تقریر کوي موږ دلته سټیل لګیدل یو کس بیان کول نو شولدی صاحب رحمت الله علیه سره زناسم نو شرط اسلا شکوري وای تا خو ډیر ګران کار دی ما تا خود ګران کار دا آسان کار وړه پښې کله لاسونه وایو کله خپې وایو نو وای منډو کی ته مونږ کې کته جلسه کې پښې قوموا لله قانتين الله ته په عاجزه ودرېګا پښې نو تب دا دب اسکنو فی صلاة او فقد القرآن دویم ګوره د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت هغه کې استراب پکې نشته او د عبد الله بن مسعود رضی الله عمل د خپل روایت سره بالکل موافق د عبد الله بن عمر رضی الله عنه روایت یقینا نشته پر رفع الیدین کې لیکن د عبد الله بن عمر امام مجاهد لس کال مرګرتیا شهادت کې په دی باندې چې عبد الله بن عمر بیا رفع الیدین نه کول نو د عبد الله بن مسعود شاګردانو چری دانه ویل چې عبد الله بن مسعود کله رفع الیدین کول او کله نه کول نو یو خدای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کوم روایت دی دا عمل سره بالکل موافق او استراب بالکل پکې نشته اغله ترجیح ده دریم تعامل د صحابه صحابه کې ډیر اعلم صحابه ګوره ډیر اعلم صحابه عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا په صحابه کې اعلم دي شيوخ دي اکابر دي نو عبد الله بن مسعود عمل په ترک باندې دی د عمر رضی الله عمل په ترک باندې دی د علی رضی الله عنه عمل په ترک باندې دی دا خلاصه د علماو د په صحابه کې او رفل الدين قائل عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن زبیر رضی الله عنہ چینی دي مشرانو چونو کې لږ فرق نه کوي زما په خبر پوه شو کړه وړل دي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ور کې نه دی او عبد الله بن زبیر ور کې نه دی هغه د عبد الله بن مسعود حضرت علی عمر په مقابله کې دا وارنې دي نو ته د شپنګورو نه مانی د وړو ماشومانو مانی د شپنګورو خبر ته وګورئ وجه ترجیح کوم ګور زه توین نه کوم استغفر الله لیکن دا عبد الله بن عمر رضی الله عنه صغار صحابه کې وړو کې عبد الله بن زبیر وړو کې ماشوم دی او الت عبد الله بن مسعود او عمر رضی الله عنه علی رضی الله عنه دا خلاصه د علماو کې اکابر صحابه کې سلورم ګوره اهل مدینه ټول متفق سل په سل باندې په طرف باندې سل په سل ادا اهل کفر ټول عمل سل په سل په طرف باندې دی او د نور کلو کې لکه مکه مکرمه کې سل په سل په طرف باندې نه دی سرافعین هم دي او ستارکین هم دي پښوی ای د کراچۍ نه تر ګلګي ته پوری ټول مراکز په ترک باندې دي یو بڑ بیر شریف یو تا کال شریف نو دا وجه ترجمه جوړیږي دا ټول مراکز او د بل وجه ترجمه دام دا د مز ابتدا ته ګور مز انتها ته ګور موږ ابتدا کې پکې کلام کې د پکې اشاره کې دي پکې خبرې کې دي او آخر کې سکون طرف ته نه راغلي نو د دې وجنه او یو بل وجه د ترک طرف له دین کې څومره راویان دي ګور ټول افقه دي ټول افقه دي او مناظره د امام صاحب رحمت الله علیه امام او داعی کې ویلو چې زما راویان ټول ګورې زما د روایت ټول راویان افقه دي او افقه د پر یقینا ترجیح پکار په خبر پوه شوي نو دی آثار سنن کې دا ټول صحابه او تعامل ذکر کړي او احادیث قولیه د غیر مقلدین سره نشته حدیث قولی د حناف سره دی موږ دا عرض کړو چې رفل یدین او طرف د رفل یدین دا جواز او د ناجواز خبره نه و اولا او غیر اولا په یو علاقه کې اوس مکه مکه مکرمه تلل شو هلته خلک را فلاتین کې نه تاغې سره مناظرې جوړي دا ولې کوي دا څه ضرورت دی یو سنت باندې عمل کوي زمونږ په دې دیارو کې ترک باندې عمل دی دا یو سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی او دلته دا غومن جوړ کی نو فساد به جوړي نقصان به جوړیږي اکنو نقصان جوړ نه شي کم از کم په یو اولا او په غیر اولا کې مسلمانانو مناظري یو بل جماعتونو سوزول نزاع کول جنگونه جوړول دا مناسب دی غیر مناسب دی نو په خپل ځای باندې فریدا نورستان غر تراشه راغلي دي نو کوي هغه بل څه مسله وایي چې کوم ضرورت ورته پښوی او لا او غیر اولا کې جګړه خپل طاقت خرابول مسلمانانو کې تفرق پیدا کول دا بهتر اعمالو کې نه دی